سالور دلیلونه بیان کړل دا الله رب العزت په وحدانیت او په یووالي باندې دا غي دلیلونو نتیجه او ثمره او خلاصه داوا چې د انسان د ضمیر आवाज دا پکار دی چې هغه دا وي چې بس صرف ستا غلام يم د بل چا غلامی نه کوم اوس خپل احتیاج او خپل متازی او سوال و ایاک نستعين صرف ستانه مدد غواړو د بل چا نه نه غواړو په هر کار کې او په خپل زندګۍ په مقاصدو کې اے الله صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه مدد نه غواړو و ایاک نستعين استعانت مدد غختلو ته وایي نو مدد غختل پس کې نو یو په ټولو کارونو کې چې زمونږه د دین دی او کدا آخرت دی د یو الله غلامی دا ساسان کار نه دی دا ګران کار دی نو اے الله ستاد حق پادا کولو کې ستا په عبادت کولو کې منګه ستانه مدد غواړو یعنی الله کستا مدد را سره شامل حال نوی نو موږ بیا ستا عبادت هم نشو کولای کستا توفیق را سره ملګری نوی نو اے الله بیا مونږه ستا مدد ستا عبادت هغه کول نشو نو ته زمونږ مدد وکا چې مونږ ته ستا د عبادت آسان شي استعانت مدد غختل دا دو قسم وی یو د ظاهری اسباب د لاندې وی ظاهری اسباب وی نو دا دی استعانت ظاهری یو سړی دی پیټ دی وسره پاند دی وسره بل یو سړی دی هغه لاس خدي د خیر سره زور کول شي دی وته وی لګ زور را سره وکا ناغور سره زورو کی دا ظاهری استعانت ته د دې لپاره دا ضروری ده چې هغه د چانه مدد غواړي دا هغه په وسومي او دویم دا دی چې دا هغه سره وی هم داغه طاقت هم رسی او وی وسره هم کتوس پلا صبح نشل توای چرا شما ته پندو چت کا نو خلق به ته کما قلوی خلق به در ته کما قلوی یا یو سړی دی اپ خپل تګه دی او په خپل متازه دی ځان له غریب سره څه شي نشته دی او تو توای یاره یو ګلاس شربت خورا باندې اوس کوا اغزال له تندې مري تعالی څه شي درکې او د شرعي حکم باره کې دا ضروری ده چې هغه کار به جایزي چې د کم باره کې ته مدد غواړي یو سړی ته وای د موبایل کې مېر زنه پوي کم دي کې تا غانا د پلان کې ځای کې ته پکې لګا راو باسا نو د ګناه په کار کار کې مدد کول دا هم ګناه دی دا د ظاهری لاندې اسباب لاندې مدد دی دویم یو مدد دی چې هغه ظاهری اسباب نیوي ظاهری څه سبب نوي یو سړی رور په کراچای کې دی او د دلته دوو کسانو راګیر کړی دی او دی وی چې ارمان چې رور به وي اوس به تاسو چت کړی او اخلاص کړی وي ورور مې را ورسي او چوکي ورور مې راورسي اکسان بو توم کما قلوي چې دا کم ځای دی او ته کم ځای چې ترور توای را اورسې ژوند دی رور دی په کراچۍ کې دی او خو چې ورته مدد ته نه غواړي نو خلک وته کما قلوي چې دا دې څه کما کار کوي ظاهری اسباب دا اوریدلو نشته ظاهری او اسباب د مدد کولو نشته نو بنده داسې مدد نشي کولای داسې مدد بنده نشي کولای ډاکټر لالاړ شي سر می خوګيږي ګولای راکا ګولای بدل در کی خو چې تلار یا مولای سه خواله ورشي او په دې سر را لږ چاپیو کا دا امیان چې مولای سه توي چې دم را لوا چند دې مطلب دای چې لکه چاپی را لسکه اوکا نو د دې طریقه دا ده چې تبو توای کمزای دی خوګيږي پاغه باندې لاس کېدا دا ته وی استادی دا ته ویوم استادی ته پیدا لاس کېدا نو ته وایا وای چاپی را باندې کې قدم کچاپی را باندې کې د قشان دی بدل او کوم او قدم و نه از د خلی باندې چې ما بغیر د لاس نوم در رسی صحیح نو یا استاد خپل ورشي چې دم را باندې واچو یا چې کم دنو سو کې دل چاپی کی یا د ډاکټر دوايي ورکی دا ظاهري اسباب دي خو تلار شي او د شهید ابای د سر نثار تا وای او یا الته په ارګوډي باندې چا پیرا ګرځي نو لکه دا کوم سبب ضرور د سرخ کولو دا استعانت ته او دا مدد ته بغیر د ظاهری اسبابونه دلته چې یاد کړل ای یا کنستاین نو دلته هغه مدد یاد کړل چې هغه بغیر د اسبابو نه وي چې د ظاهري اسبابو د لاندې وي نو سړی خپل استاد ته خپل ملګری ته خپل طالب ته ویل شي پلار ته زوی ته نور ته عام مسلمانانو ته بای ما ته دوا کوي دا یو قسم مدد غوښتلو زما پلان کې کار دی ما ته دوا کوا دا د ظاهري اسبابو د لاندې دی غزل دوا کولې شي خو چې تلړلې قبر خواته اول ته کې بابا توای خفقې غمه خو دوا را تا کوا نه دې څه مطلب شو دا کلمه له سوچ کو نو په خپل بوم ځان ته کما کلو چې دا څه شي کوم او دا وی مونږه وی دی ته وایو دی الله ته وی نو دا خو بال الله ته وی چې غریبانان خو خپل د تنه خبر وې کنه اې څنګه خبر دي نظر ولا خلکو خبر راوي اصل وی مړ یوري نو مړ یوري دا خبره خو صحیح ده چې مړ یوري خو دا چا خبره دا خبره وایا دا وایا چې مړی خو اوري خو د چا خبرې اوري یا کم نه خبرې اوري مړی اوري د دې مطلب دا دی چې هغه په عالم برزخ کې کانه نه دي هغه عالم برزخ کې یو بل خبرې هم څه کوي اوري او لګیاوي الته کې څه کیږي چې د عذابونه دي هغه موري کس نعمتونه دي نو هغه موري او ویني ادا هغه عالم خبره ده نو ته دلته ټلیفون ملاو کړی وي نا کومه کومه خبره شوه او مړی اوري وی کوم ده وی قلیب بدر کې نو اوریدلی نه ستا اوریدلی کای د پیغمبر اوریدلی او کا اوریدلی نو د چاو د پیغمبرو ناغه ټول عالمانو چې پیغمبر معجزه وا د پیغمبر څو نو ستام د ځان نړه خوشوي دی کو ځان له معجزه ثابتای دا اوس پکې د کم ځان راوي پکې لا نه وي شعر او یستو دا پکې لا وي سار باندې نه وي تاپا نو زری ولا دا چې جوړ کوی مړی اوري دا څه غلطه خبره وا او طالبانو خبره ده طالبان پاغي پويږي روح اپنے مقام پہ سنتی ہے قبر میں پھڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا سپا خبر ہی موزی القرآن کې شاه صاحب لیکلی دي نو په دغه نه پويږي نو یو څو بل څه دینه جوړ کړل زما او ستا په حق کې چې قبر کې پروت دی نو ته څه وي مړې وي او د مړو باره کې خبره حل ده چې انک لا تسمع الموت ناوري ځان له څه کار کتل دی چې اوس هغه سره د کار پېښ شوی دی مونږ ژوندو ته خلې دغه شو ته په ګلا مړو ته لګیای نو دا ځان له کار کتل و نو هغه اورینا اته پته نشته دی نو ستا خبره به الله ته څه پېښ کی نشي پیش کولای الله تا دې کې خلک غلط شيو عوام به کوم غلط شيو او ځنې عوام نو معمولیان به کوم غلط شيو عوام نو معمولیان عوام نو معمولیان چې کم دنو هغه هم غلط شيو دا خبره صحیح نه ده مړې چې کم دنو د دنیا والا او د حالاتو نه خبر دی او نه چې کم دنو د هغه خبري اوري نه د هغه خبري اوري نو استعانت بغیر د اسبابونه دا و صرف د الله رب العزت نه د بل چانه با د بل چانه به نه دا چې کم دینو دا مدد غختل دا غایبانه حاجاتو کې بغیر د اسبابونو مدد غختل دا زیاتومو او دا د ټولو شرکونو جړاوم وا د ټولو شرکونو جړه وا چې به دا وی چې دا زما حاجت سر کې زو ته आवाज کوم نو بیا به دا په نوم باندې توم کولا بیا وی دې سر کولم شي دې زما د حال نسوم نه خبردارم نه چې په دې خبره به عالمان ورځ کو چې دا مو آی چې ولو یو ځوان په نیکای شي یا مړنی په نیکای شي دا مو آی نو خلکو به وی مړه دا دی څه کوي دې خبرې ته څه ضرورت دی یا دا وایا چې بابا را ورسېل څه چل یا مو وای نه څه چل نو دومره مسله خو وای نه خو چې صرف یو سړی دور وی چې ولو یو ځوان په نه کوي شي نو یو دوای د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا نه دوا غوښتل نو دوا عبادت دی نه د الله نه علاوه بل چا له سوکو عبادت دویم چې کم دنو هغه په خپل حال باندې عالم وګڼو نو علم غیب صفت بل چاله ورکو او دریم چې کمدنو هغه په خپل حاجت باندې متصرف او کارساز وګڼو چې د زما حاجت سوم کول شي سر کول شي نو صرف په یو आवाज کې چې کمندونو سالور شرک او کړل دومره غټ کار خو نه دی کړی صرف د ابو جهل ملګری شوی دی دوره مسله خو نشته دوره غټه خبره خو پکې نه و انو دا وی نو د دغه نه چې کمندونو عالمان بچ کی نو چې دا خبره وته کوي انو دا پنځپیریان دي دا پنځپیریانو خبره وا دا قران کریم خبره ده نو کله پنځپیری د خلینو ورته نه باندې سو لکه د خدای دا خبري او د الله رب العزت دا کلامي او دا چې کمنو پنځپیری بیانې لکه بیا به نه منو اردا خپل مسلمانی شو دا غو بیا یو سړی بل کلیواله سره نه لګي ناغه وای کده خدای دا مسله دا بل کلیواله کینو بیا یې نه مانم یا به بل کلیواله سره نه لګي نو کده الله دا مسله بل کلیواله کینو هغه به نه مانم دا لا مسله دا ته مسله او تعالی مړه عقل من مسله تلی عقل من سړی ته نه ګوري دا مو آیا چې دا چې کمنو پنځپیره ده دا څه توپه خونه ده چې ګني پنځپیریا ستو په لاو باندې به ولګي پنځپیریانو سمې دین نه جوړ کړي خو وی ګورا که خبره غلطه وا د قران او سنت نه خلاف وا او کته به نه پوي دی امي نو خیر دی او پوي مولا ور سره خواله راواله نو کینه هغه مولا به تنسو کی تپوسونه به تیو کی ځان به تی پوهه کی نو کاغه مولای سه دا وی چې دا خبره د قران نه غلطه ده دا حدیث نه غلطه ده او دا چې کمونو دې سبل جوړي او پنځپیره لا جواب شو لا جواب شو نو خیر ده کتاله چل نه درځي نو زبر دې پنځپیری نه پوزا پرې کما او کتاله تل نه درځي چې تا ته چې کمنو د پوزه په ځمکه باندې راکاږي نو زه به د تو تو وامه چې په پوزه راکاږه خو اول خو مسلمان راځه لګونده کې ځان نه خبرې نه خبر کا خبرې نه نه خبر تړي پسې سړی ته چاوي سپیدر نوې غوګوړو ادا منډي دي منډي څه چلې لکه سپیرا نه وګوړه دي الکه د خدای باندې ور خو خپل خو وګوره کنه چې وړه ده کنه دی وړه ا دې خپل غوږ ته نګوري چې وړه ده کنه دی وړه دا رااله خبره ته غوږ نه دی کړل د زمخ کیمرو او یره پنځ پیری دی او پنځ پیری دی خبره تقوا کیدا او سوچ وتاو کا ځان له تنهایی کې سوچ وکا چې د پنځ پیری دی خبره فائدہ ستاسو لایته درسي کې پنځ پیری ترسي پنځ پیری خو خپل خپل غریب د خپل د ځان نه واله په درگاه کې چې کمونه هغه ته بلا سيزونه ملاويدل جمعه کې سال وختای کې غټ کلی چی د خیره سره نو پاغي کې بل مولا په کور کې اور بل نشه سال وخرازي دا خیر سره ارسو به برابرو نو پنځوي دا مکو دا مکو دا مکو دا مکو هغه خپل خپل خپل د ځان په تبر باندې واله په خپل په تبر واله نو سوچو کې چې ستاسو لپاره هغه خبره کوي چې ځان لپاره کوي او یا چې د پنځپیرې غریب ټونو ته ودرېدل دی چې دا امیان به ټول پنځپیریان شي نو بیا به زور ته ودرې کوم دی به مال سره کوي اوټ را کوي خو هغه شته وډاریان کړل ټونو نه چې چا سره اتحاد کړو نو پاره کې پیل شو ایا کنا عبد و ایا کنا استعين ایا کنا استعين اے الله صرف ستاره مدد غواړو د بل چانه نه غواړو او نستعين کې استعانت نه مراد چې کوم دنو استعانت ظاهری نه دلتا هغه استعانت مراد دی چې دا اسباب نه بالا تر دی غایبانه دی نو اے الله صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه نو څه حاجت دی چې د بل د دره غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما څومره ګرانه به خلکو کوله څومره ګرانه د دې ځای نه به د الوا د چکې په سر کو پیب لخ پی روان شو او الله الوا د چکې په سر او چرته وته پیر بابا ته دا عوامو نه تاسو کې غریبانو څومره سختي تیری کړی دي دا خو پنځپیرانو تر دوا کوي د قبرونو نه ولا سرونه راوچت کړل د بونیر گاډو والا به غوسي چې زمون گاډي ولا څه په چلې دل په پنځپیرانو را لاغه گاډي خراب کړل نو دا چې کوم دینو د بونیر کې به خدای کاتو او په پیر بابا کې به خدای کاتو نو له خدای پاک پر صحابه کې په جمعات کې نو او په خپل کلی کې نو په خپل کور کې نو چې ته چې کمنو روان وي کله یو ځای ته او کله بل ځای ته دا الله رب العزت دې په حال عالم نه الله دې خبردار دی دا هر سنه علامه سویلی رحمه الله تعالی ذکر کوي اے هغه ذاتا یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو اے هغه ذاتا چې د زړه आवाज اوري او د زړه د حال نه خبرداري انت المعد لكل ما يتوقع تعالی رب العزت چې د سو بنده امید کینو ته داغي اسباب ورل تیارای مالی سوا فقری الیک وسیلتن فبفتقاری الیک فقری ادفعو مالی سوا فقری الیک وسیلتن فبفتقاری الیک فقری ادفعو اے الله ما سره هیڅ نشته دا خالی جولای می تا ته وسیله ده چې ته دې ګناګار نا امید رخصت کې د خپل دربار نام ولې به رخصت آئے الفضل اجزل والمواهب اوسع اے الله رب العزت ورکړي ډېری دي والمواهب اوسع فضل دې ډېر فراخ دی او ورکړه ډېر ده نو ولې با تمنګ نا امید کای الله موږ ستاسو دربار نه نا امید نه یو لم اکم بدعائک رب شقیا اے الله زه خو زکه بدبخت نیم چې تا را مدد کوم کنه ایمان نه کنه لم اکم بدعائک رب شقیا مشرک بدبخت دی اگر کاغه تخپل مراد ملاو شو خو بیا هم بدبخت دی کما ته مراد ملاو نو شنو زه بیا هم نیک بخت هم زکه چوکټ مې نه خطا کړې لما کوم بدعائک رب شقیا اے الله صرف ستا دربار ته چغوام نو پدی نیک وخت ایما زکه خو بدبخت نه ما دا د موحد نیک بختی دا چې در نه ده خطا کړي بس در دې کيو ده نو صرف د الله رب العزت نه غواړه د بل چانه مغواړه نو استعانت چې کوم د اسباب د بالا تر دی غایبانه دی دا به صرف د الله نه غواړي د بل چانه به حاجت نه غواړي قران کریم چې څوک د بل چانه حاجتونه غواړي نو په دې باندې ډیر سخرت کړي او سخت فتقې په لګولې دي ښا دا داسې غټي غټي فتوی دي چې دا بیا د مفتیانو فتوا دي خلاف نشي کېدای ها که یو سړی چرتا یا پانی توري کی او یا پت پت پیت قمیت کولی کی او سولی کی نو هغه په هغه سره د قران مقابله کولای نشي دا الله رب العزت فتو ته لوګو ګورم سورۃ الرعد کی وایي له دعوت الاقرات سوار لسم مردا خور پن پیری ته یادی چې دا سوار لسم آیات د سورته رات ده له دعوت الحق واغی الله لذا بل نظریشا نو صرف هغه کرامدد والذین یدون من دونه او کسان چې غیر مدد شوی دا الله نه علاوه بل چاته لا یستجیبون لهم لکه غونته قبولتیا به سکی دومره قبولتیا به وکي لکه تګ چې اوبو ته ولاړی او چې وو بو راشي وو بو راشي نو هغه اوبه دغه خواله په منډه راتلی شي کنه ها هغه اوبه دغه आवाज اوري کنه ها لکه څنګه چې دا اوبه اورېدل نشي او را رسېدل نشي نو څومره چې دا وبم او بچ کمندنو فریاد رسید دي تګي کې نو دومره بوله بابا او کی نو با او بو فریاد رسی کوله نشي او بو فریاد رسی کوله نشي نو دک شان ته دا مړی فریاد رسی کوله نشي علا ولا دا وایو چې ما دعا الکافرین الا فی ضلال ندا چغا د کافرانو مگر په گمراهی کې او ما دعاول کافرین اوس بس وایو و ما دعاء الموحدین کافر مو آئے کنا کورس نه کړي فما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه دا بلنا د دلته تسوی کفر صفه خبره کفر ته وي لګون ته کې سورته کاف وګوره هغه کې وته قول شطط وي هوته وي قول شطط چې دا ګورل وی گاډری دی څوک چې کم دنه د الله نه علاوه بل چا ترا مدد شوی نو دا وی گاډری دی آیت نمبر چودہ بیا چودہ دی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا بالکل نرا مدد کو منگا دا اللہ نے علاوہ بل یو مشکل کشا بل یو فریاد رسی کون کے بل یو حاجت سر کون کے لقد قلنا اذن شاطاطا کمون دا سی ویل چې و بابا را ورسه ولی ځان په نیکای شي نو مونږ با خبرو کوډی را د حد تیرا قولا شططا من به کو خبره ډیره ده دا تیرا عبدالرحمن بابا وای سوق چې به د خدای نه د بلچانا مدد غواړي ګور د عبدالرحمن بابا پاتې تا سوق چې به د خدای نه د بلچانا مدد غواړي نو نارینه واړه خرو خو ذخری د گواری دي دا د عبدالرحمن بابا پتو ده ها چې کفر کړو ګمان کیا کسان چې کفر کړو په دې خبره باندې چې جوړي بنیان زما زمانه لا وزیم داران زما بنیان تا زما متاز تا مددګاران وي وګوره زما متاز دی دی وته سوی مددگار وته وي بلا جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا استغاثه د مستغیثه لکه سپېچ ډوړې غواړي له فقیره فریاد رس یو پل پوتا دی هغه د بل نه چې کم واړه ماشومان نه دي دا په دې پويږي خاص دا ماشومان چې دکان کې سور کې کنه او کاکا ته وي سراکا ناول لکس کی ورکی بل ماشوم ته باز لاړی مال پکې لګرا کنه هغه ته زمړه ما ځان له سوالو کو په سوال کې سوال نه کیږي په سوال کې اوس نه کیږي سوال نه کیږي ادا مشرکان په سوال کې سوال کوي الکه بابا په خپل غریب سوالی دی دا غ صحت سوالی دا غ وجود سوالی دا غ علم سوالی او په کې تعالی صدر کی مړه من اضلو نشتل وی گمراه دا غچانا چی ادو من دون الله چرا بلی دے پاجتنو کې دا الله نه علاوه بل څوک چې بل څوک را بلی د دنه لوی بدراه او گمراه نشتره اتار وی کنا وی هر چې خواهی از خدا خواه پیسر هر چې خوایي هر چې خوایي از خدا خوایي په سر نو ته بچیا چې څو غواړي نو د چا نه غواړه دا الله نه غواړه نست در دستي خلائق خیر او شر د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشتره وی هر چې خوانه لا يسمعوا دعاءكم تاسو یو تورول نشي دا معنی صحیح ده ولان وی دي کې خدای پاک دا ویلي دي چې نبی علی السلام ته چې لا تسمع الموتى تمړ تورول نشي نور لکه غي یوري خو پیغمبر وتورولې وی لا تسمع الموتى تنش اورولې نو هغه وی اوري خو تا اورولې زه دې سبق نه هم تاسو دې ټکي واوري دا دا څه اوریدلی چې هغه به دا اورولو نه پوه نه شو دا څه اوریدل دې موږ ته سو کوخی چې هغه بغیر دا اورولو نه چې سو خبرو نه کینې موږ به څه واورو څه بناورو نو پیغمبر ته چې ته کوم خبره کانو هغه یوري نو تی و تا اورول نشي مطلب هغه یوري کتی و ته بیان کای بیان کینو ایسا خبر اوري نه دوی تینا بل شي جوړ غریبانان دور وب نه پويږي خو دا چلو وای دا صيغه ولا توخه مچای کې وصاف دای چې لا يسمعو ناوري لوی ځوان علی الرحمت ته منسوبه خبره ده چې هغه وایي دلته تاسو وی و یوم القیامت یکفرون به شرک شرک ته وی غیر الله را مدد کول څه شي دي شرک نو ایا کنستاین اے الله صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه دا وی ایا کا فائدہ ده کنه ایا کدا فائدہ ده چې الله صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو یاره وای ځنې وخت کې وای صحابه هم دا سی ویلي دي چې اے پیغمبر څه شي راورس توبه یا الله توبه په خپل مشرک ته نو صحابه او ته مشرک نو خدای باندې دا څه ظلم کوي په صحابه دروخته پی چې ابن عباس ویلو چې یا محمد دا ابن عباس ویلو دا خو په جنگ کې د صحابه شعارو په جهاد کې صحابو شعارو به کول چې وته وای نامې شب دا غي چې کمندنو د یو بل د ملګرو پیجنګلو نه خې د پاره یو ټکی ورکړو دا ټکی ورکړ چې دا وای هر تر جوړ شوی پیغمبر تر مدد شوی دا ته کولو خبره کوي چې کوم روایت پدې کې راغلي دي چې پلان کې پلان کې ته چغواله ده رامدد شی ویلي دي بغیر د اسبابونه هغه ټول روایت موضوعي دي داګه مولا ډیر ځان کړول دي ځان استړې کړل دي عاملۃ الناصبه ځان وجل دی تش په دروغ باندې چې کم درو ریو خبرې دا کړې دي اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب فصل مساله بلا دا مساله بلا دا تور ډیری ته تلو نو الته بیان کړو نو په بیان کې ویلو وی ما په شیخ ګل بابا کې شپه کړې او ولته می ګټه سټلې و نو دا مال خدای زکه علم راکو نو دغه علم پوینو دا اوس هغه خو چې تا د خدای نه علم نو غوښته او خو د شیخ ګل نه سګړو غوښته او دا هغه ګټه سټلې و نو خود به دا صفاتونه کوي موږ له خدای راکړل موږ به خود د خدای څخه کوو صفاتونه او خو هغه له خو بابا نه غوښته هغه تر بابا ر سټولو د وجه نه ملاو شوی دی دا دا دا چې کمندنو کلوی ازایت کوم الامور فعلیکم یا اصحاب القبور کلوی یا عباد الله اعینونی کلوی اغثنا یا عباد الله مړه صحیح روایت وګوره مجموع روایت روایت ته نبی علیہ السلام ژوندې دي ژوندې نبی علیہ السلام دی صحابي وی اغثنا یا رسول الله اے پیغمبر د خدای زمون فریاد ومانه ژوندې دي ښا اوس یو سره بل ته وې زه ته فریاد کوم لکه زما د فریاد ومانه دا سبا د خبره ژوندې پیغمبر دی خود غوست کې استعمال کړی دی څه شي غوست او ویل دي اغسنا یا رسول الله ژوندۍ پیغمبر ته وي اے پیغمبر زما پر یاد ومنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي انما لا یستغاث بی ز پر یادونه نشم منله فریادونه منون کې چې نه څوک ته او د مرګ نه پس دومره غوسان راووتل دومره قطبان راووتل چې سوایم غوث اعظم د سګیر لوی ځوان څنوم دی غوث اعظم دا د کول خبره غوث اعظم نو فریادونه و صرف چاته کوي الله ته کوي دا روایتونه دا منګړتی کسی کله وي دا غي مولای چې په کتاب کې لیکلي دي ښا ویل دي وای دا و اولیا چې مړ شي کنه مړ ټکی خو هغه نه وي بی ادبی ده خدا خو موږ دا د غتی کې یو غلط تعبیر کوو هغه به خپو وي چې لکه دا دی ولې داسې وي دا هغه وی چې کله دی منتقل شي د دار بقانا دار دار فنانا دار ستا بقاتا هغه چې کمندونو منتقل شي نو بیا چې کم دنو چې کله منتقل شي بل طرف ته نو یا غیب یا داسې شي لکه تور چې د تیکی نه سکی تور چې د تیکی نه وباسي نو غوسه کوي نو اوس کم دنو وی روح سو شو روح چې کوم نو وس تصرف ته وزګار شو ها وس تصرف ته څه شو وزګار شو هغه وس تصرف چې کوم نو کول شي دا په سو ځای کې چې کوم نو په خپل کتاب کې لیکلي دي او بلا خبره چرته یو پیره به ان شاء الله کې خیر داغه کتاب زیارت کو نو دا روایت دا چې کمونو ټول منګړه چې خبرې دي د قران صاحب خبره ده اے الله ستانه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو نو ایا کرا مخ کې کو او ایا کنابود دا چې کمونو وسیله او ایا کا استعين دا مدد دی دا چې کمدنو مدد دی نو حاجت نمخ کې عبادت پیش کا چې الله تعالی سوال قبول کی ایا کنا عبد و ایا کنا سائن صرف الله تعالی بندگی کو د بل چا نه کو و ایا کنا سائن او صرف ستانه مدد غواړو د بل چا نه غواړو نو باندې راځي درس ته نو واخر دا ونه